ابتلا چې ازمایش کړو امتحان اخیستلو د ابراهيم عليه السلام نه ربه رب د ابراهيم عليه السلام بکلمات چند کلمات باندې فاتمهن بیا پوره کړی وی حضرت ابراهیم علیه السلام هن دا کلمات یعنی په دې کلماتو امتحاناتو کې حضرت ابراهیم علیه السلام پات شوی تاسو خدمت کې ما دا خبر عرض کړه اول ورځ چې امتحان چې یو څوک اخلي د یو چانه نو د هغه څه غرض وي د مدرسې او د سکول استادان امتحان اخلي خپل شاګردانو هغه مقصد دا چې د خپل شاګردانو قابلیت معلوم کړي څوره سبق یې زده کړی او نه یې زده کړی او دی الله جل جلاله دغه امتحان اخیستلو ته ضرورت نو ځکه د ابراهيم عليه السلام په قابلیت باندې په پوه باندې الله علم نو معلومیږي د حضرت ابراهيم عليه السلام د امتحان علمی امتحان نو دا امتحان الله اخستلو غرضو د حضرت ابراهيم عليه السلام تربيت غرض یو او بیا مقصد پکې دا و چې د حضرت ابراهيم عليه السلام عظمت معلوم شي څوک هم چې الله خپل خلیل ګرځي خامخا په خپل خلیل باندې امتحانات پکار نو الله جل جلاله هغه د دنه امتحان واخیست مقصد دی الله تعالی سو تربیت حضرت ابراهيم عليه السلام د تربيت فائدہ بسو چې ابراهيم عليه السلام ته چت چت مراتب دی الله جل جلاله په نسبت باندې حاصل شي لوی لوی درجات چې الله جل جلاله په نسبت باندې کوم ده او ته حاصل شي نو دا خبر واضح او سرګند سوا چې د ابراهيم عليه السلام امتحان د اخلاق او د اعمال امتحان پته داوله کېدا چې د انسان کمال دا خالی په علم باندې نوي د انسان کمال الوي چې کله خپل علم باندې عمل کوي ځکه خو الله جل جلاله د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه عملی اخلاقی امتحان واخیستل یو سړی د لوی شیخ الحدیث وی شیخ التفسیر دی وی لوی نه لوی علم دی ورسره حاصل وی چې د قران او د سنت اتباع نه پکې هیڅ حیثیت نشته لوی شیخ تفسیر دی لوی شیخ الحدیث دی لوی عالم دی خالی علم فائدہ نور کې څوک پر د انسان ژوندۍ د قران او سنت برابر نو الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام امتحان واسه د علم نه بلکې د عمل امتحان واخیست او هغه عملی امتحان چې حضرت ابراهيم عليه السلام بالکل اول نمبر پاس الله یې فاطم بعض خلک یو چن کتابونه مطالعه کی تفاسیر مطالعه کی چې توزو اردو لغونه ولا راځي نو بیا ځان ته ډیر پوي سره وي ما غوندي پوي سره ما ته ملګری څه کړو یو سره څه اردو تفاسیر او پاچری کتلی لغونه اصلي تعریف دا چې د لزاري مقصد نه هسي او حقیقت بس وی چل کتابونه کتلی او ماته ملګری خو په وی چې مړه د قران ترجمه خو ته د ملایانو ټیکه خو نه چې د قران تفسیر او ترجمه به ملایان کیږي نو ماته مو خو د قران ټیکه داران نه مو خو د قران تړي داران هغه دا تړي داري محافظ هر څوک چې راځي قران دې عزت کې چې ته هم ملابس نه وي چې دا قران زمانہ قسم ده کې توا خو زه خو کا مولا دا وی غلطه ترجمه غلط تفسیر باندې کې بس خلاص راشه نو چې استاد ما تاسو زره به زیدون ترکیب نه راځي ته قران په ترجمه څه تا دا پته نه لګيږي چې دا لفظ باندې دا پیش ولې دا زیر ولې دا ور باندې دا زبر ته په دې غریب نه پریږي په الفاظ معنا خو دا مونږ لري خبره بعض خلک هغه مقصد دا وي معلومات زیاتوي چې معلومات زیات شي او چې د هغه عملی ژوندۍ ګورې بالکل صفر مونږ نه ولا ده د مونږ طریقې کوم نه کوي هر څه ډیر زره زه دا یو مقرر واعظ واعظ کی تقریر کی خلکو ته نصيحت کی کوم خلک چې د عمل په نیت باندې اوري هغه عملي زندگی کې الله کې انقلاب راوړي خو چې د عمل په نیت څوک نه اوري خالي معلومات زیاتې حسن بصری رحم الله او تراوله حسن بصری رحم الله ډېر مشهور واحد دی سوی هغه ولا شي هم بیا اثر نه کوي بهر تقدیر دا بل خبره ده ما نه خبره مختصر نو د انسان کمال اله ده چې په خپل علم باندې عمل وکړي څه یې زوی څومره یې زوی لږ زوی ډېر زوی ډېر علمي لکونه علمي چې عمل کې راوړي په دې کې مقصد دا اوس دا به کلمات الله جل جلاله د کوم مضمون امتحان واسي د څه شي امتحان واسي څنګه الله جل جلاله د مضمون دا مبهم پرې خیر کلمات دي پته نشته په دې کې مفسرینو بلا شي تحقیقات کړي باځي وای لس ایزونه مراد دی ورنه چا ټول حضرت ابراهيم عليه السلام پوره کړی لس ایزونه یو هغه کې دا وای حضرت ابراهيم عليه السلام به چې او د سکولو پوز کې به وبا چول خلک کې به وبا چول خلک کې به وبا چول پوز کې چول مسواک به وای کنه او بریتونه نه بریتونه دا به لندول او ګیره مجدول مجده ګیره د قوزین چې دا ولران ما ګیره خو ډیره وټه کېده نه دا چې د قوزین نه لګونه او چې دوره ګیره خو دلته مسنون دي هر ابراهيم عليه السلام سنت بلکې نبی له سره فرمایي د الله سيزونه د فطرت دی الله سيزونه چې زوس کوم بیانو مختلف احادیث سره د فطرت دی د فطرت څه مطلب فطرت دا معنی لکه دا الله زمونږ د فطرت نه ده دا هوګه زمونږ د ذات د فطرت نه ده انسان وایي چې هغه به دا شان ته وګوري انسان وایي چې هغه به دا شان لاسونه انسان وایي چې هغه به دا شان ته سي سترګي انسان وایي چې هغه دا شان ته غاښونه وي دا شان ته شوندان وي دا شان ته مخ وي دې ته فطرت وایي انسان وایي چې بيتونه ویلنډ ګره وي او که چا کې کمزوري وبې ده الله رحم او یې له سره شی ور باندې راځي څه به چې نه راځي نو دا ویل فطرت چا خپل لاس پرې کړی تاسو وایي څو خپل لاس پرې کړی نو پیغمبر وایي ستاسو لاس او ستاسو ګری دی وختي او حیثیت دی الله تعالی ستا د دې لاس او د دې خپې بالکل د الله په نسبت باندې یو حیثیت ده که سره را ویلار شي د لاس کټ کی د لاس کټ کی ها هیڅ مشکل نشته چې کټ کی د قیامت پر ورځ د لاس الله ور پختنه تلاش زما او تاول کړ کړی چې سره دا ولاړی کې دا خپل پلې کړی ورو غمر ته لیوي من سم سیده برابر سره الله ور قیامت کې پښتنه کې ولې پرې کول نو چې د ستاره کې د وختان او ستاره د خوګ او ستاره د لاس او ستاره د خو یو هیڅ چې الله په نس نقطه پر دې وختان ته فصول قیامت کې نو پیغمبر تعالی فرمایي لږ سيزونه د فطرت نه کنه هغه کې خلق یو باچول خلو او داس وخت پوز کې یو باچول دا شان ته مسواک وهل مسواک مخرج مسواک هم نه هو دا ټوت پیس ته کته بلاله په دې سنت نه پوزې کېږي دا خو او هغه خره پاکول جایز دی ورباندې خبره ده لیکن په دې سنت نه پوزې کېږي بار تک مسواک وهل بریدونه لټول او ګیره مشتاول مشتاول سورج چې خدای په کې وتی دو او دا پینځه شو او دا شانته دا ترخ وختان دا لری کول ترخ والا وختان او زیرنا وختان لری کول ختنه دا ځان سنت کول چې سړی وړو کې غټ او د سو کې استنجا وهل دا شان ته باز روایت کې د ګوتو دا مسه کولم کې راغلي دا د فطرت دی دا دا دا, دا ابراهيم عليه السلام کې ټول انبيو تقريبا دا کړی څه مشکل نه خبر نو دا د ابراهيم عليه السلام دا غلط سيزونه باز دیش حساب کړی دیش لس په سورته براءات کې او لس په سورته احزاب کې دا بشي ان شاء الله او لس په سورته المؤمنون کې البته تفصیل او بعضی دا حضرت ابراهيم عليه السلام هغه مخصوص مخصوص امتحانات مشکلات چې ژوندۍ کې راغلي هغه یاد دی هغه ذکر کوي دغه علماء لیکي دا ټول دی وته مراد شي دا نه څه خلک خبره دي هم مراد شي هغه درش دي هم مراد شي هغه تلور خبره یا بنځکم واقعات چې په دغه باندې راغلي دي عجيبه عجيبه لقد آتينا ابراهيم رشد الله موږ ابراهيم عليه السلام څنګه نو جواني ورکړو رشدم په ځواني کې ورکړو د هدايت په لار باندې نو د شرک او د دې بت پرستی سره ډیر یعنی قران ډیر یو سره وران ډیر نفرت یو او د د پلار ازر دا خو بت پرست وو مشرک وو خو لیکن دا مشرک زادي هغه چې کوم د دې هغه بنیاد دغه خو د کته مو جوړه وسم قوم دا بت پرست بادشاہ بت پرست نو دا خپل قوم سره لګیا ده ته هغه په دې طریقې کار وکړي هر ساعت هر ورځ هر وخت رد کی په پلا رد کی په قوم رد کی باچا باندې رد کی نمرود پاغه او خراغه زې باچا خدا مقابله چې کومه ده روان یو زاختر ورو دا نمرودیان هغه نه لاړ د اختر ورځ د جشن نه لاړ د دې سره دې ویلا د بیمار د ګډې خبرې یې زه بیمار یم تاسو دې وتاړل زه بیمار یم هغه چې لاړ واقعا بیا موږ سره په تفصیل خپل محل کې راځي چې تمړو نشو نو دا کوم چې دوه ځای واسه بوتانو واړو واړو بوتانو یو غټ بوت هغه ته دوه د اختر په ورځ باندې چې کومه دا ورځ وشي کبابونه شبابونه ولا راړلیو او تریخي راځي چې ټول لاړل نو یو حضرت ابراهیم علیه السلام پات او راغی د بوتخانه او خپ بهترین مضبوط تبر ورسره تبر د پرا باندې کړ دا وړو بوتان ټول سره سره کړ مات بوت شکل ده کنه مات کوم غټ بوت شو هغه تبر د هغه په غاړه کې یو خوتر چې کدورا نو دور او پته ولګي یو خدای چې دا کار کړی دی کبیر دی مشکل او دوه خبره به تاسو زین کې راځي چې مړه دور ته کتل دا وړو وړو ټول ادا کړی نو د دې په بسی به هم ورته ښکار شي د دې مشر او د کشرانو چې د مات خوري چې چنګي چنګي نیولې دی پورا دی درګی دی دې په تو دوی دا سره به په سری ځان چې بچ چې دا په خپل ځان چې بچ کول نو موږ څنګه بچ نو دوی چې راځي چې وکړه او چا کړه او چا کړه دې ته پته و چې دا کار ابراهيم کړی بل فعله كبيرهم هذا دا زو مشر زور پختره وکړي زیرو رغټ ټول مات تورې هم په غاړه کې دا پوښ ملزم شو چې دا خبرې نه کوي ابراهيم عليه السلام مناظره ورنه وکړه مناظره وکړه خو چون کې هغه زور اول ټول قوم یو طرف ته ابراهيم عليه السلام یو شخصیت سبحان الله په دې مېت د ټول قوم مقابله کې ایمان د سی واجبه غو شي چې بیا چانه سړي یې راځي نه نو دو نمرود ویل تاسو د خپل وانصر الهاتکم د خپل خدایانو مدد وکړي حرقوه ویل خو زوی د سزا لاره چې اوس په ډول د ظالمانو خو ایمان باندې راړي کړه مناظره هم څه ټکټلې ده او حق ته ثابت شي ګرګه بیا بیا یې خبيث دا دې نور زور خو نه خالف فکر د دې کې موږ ته حکمت دار کلم د حق په باطل مقابله وي کومه هغه باطل ختمولای نشو د خپل حسب طاقت هغه چې کوم ده د حق حمایت وکړو نور حق څنګه کیږي هغه د خپل کار ده خو لیکن د حق حمایت وکړي د دوا کار ده ایو ایو خو سره ابراهيم عليه السلام په هو تیز نه کړو خو خپل کوشش وکړو خدای ورته سزا ورکړي چې هغه حکومت خدای سره ته ثواب ورکړي هغه چې کراږي سمجھ کړه بهر نو دا ابراهيم عليه السلام اوس کوته ورچ پیغمبر د الله پیغمبر د سبحان الله اور ورته بلی اوس کور ته ورچی یاد او ابراهيم عليه السلام په دې وخت کې د نمرود معافي نه وغوښتل هغه مقصد هم دا چې کله هغه وګوري دا اور نو زه به ویری ما نه معافي وغواړي چې معافي وغواړي زه ته وګور فدروغ لګي او دا زور اوس معافي غاني وایي کرا خدای دې زمانه بچ کې اوس ابراهيم عليه السلام ډېر خوشاله کې اصله ما هو خپل داسې خدای په کومه مقام چته حتی اسمان کې ملائک والا جل جلاله ته وایي چې الله استا خلیل کور کې اچي الله جل جلاله تاسو ورشي تاسو له مدد کوي ملائک راغل یو اسلام دورته نه هغه ته موږ مستاسو مدد وکړو انت تاسو ته فلاح تاسو له مدد نه غواړم الله ما ویني چې ما خدای ویني به تاسو ته مدد سبحان الله دا ډیر مضبوط ایمان دا ډیر مضبوط د نبی ایمان سبحان الله خبره ابراهيم عليه السلام منجنيق دوس دا اور ډیر ګرم دی نږدې وسته نه شي منجنيق هغه کوم ده دا جوړ کړو لرګي دلته ولګولو بل لرګي دا چرم شیطان ته ها دا دلته ولګو اوس په دې کې کېنو قربوزي مله استاد دا ورېدل په خپل تفسیر کې چتن دي یو استاد مې اورېدل چې په دې وخت کې د چې کله منجنی کې کېنول نو هغه ته ډېر چې کې ورکړو هغه منجنی په مخ نه په دې وخت کې شیطان یو بل چلم ورته وخودل چې دا پیغمبر د نبی ده د دې رحمت په غضب باندې غالب ده دا نشي کېدل دی وخت نو څه چلو په دې چې خجرا ولې چې هغه فاحش وي لچی چې هغه د څو ګرځي را وګرځي او خلک یې وویني خود به خود به هغه د پیغمبر په رسول هغه باندې غالب شو دا بس هغه یې خجرا او لچی خجر ټول خلکو ته وکتل چې کرم کرې بوله کو چې ویل ګور هغه نه بچ ابراهيم عليه السلام دې کول اور مز کو سبحان الله دا ډیر خطرنه خبره ده کنه دا ډیر د عبرت خبره ده خدای دې الله فزم ابراهيم عليه السلام په اوت یو څو ورځې یو لیکي مختلف څوک یو د یو څوک څو یو خو څوره چې وو او تور پریوت د ابراهيم عليه السلام یو وخت هم الله او نفس زول یو ویخ بل چا پړي چې د لاسو اوس په دې ده ویختان بدن سری ساري حضرت ابراهيم عليه السلام چا په نو کړل دا زندگی کې خوږې ورځې کومې وي هما زندگی کې خوږې ورځې هغه وي چې کوم ورځو کې زه په هغه د نمرود په جیل کې پروت چې اور ته اور چې هغه ډېرې مزیدارې خوږې زموږ زندگی مزیدارې شپې ورځې د جنت د خوراکونو راتلل دې کړی ابراهيم عليه السلام باندې ورته الله حکم يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم الکری تفاسیر وی چې کله الله دا حکم وکړته د دنیا ټول اورنه ساړ شو څومره اورنه چې ځکه الله تخصیص نو کیا دا هی ور چرته چې اور هغه ټول سول سبحان الله د ترجه حکم تابع ټول سول یا نار کونی بر سور شو اوس که خدای پاک سلامه نه ویلي دا به دوه سور شو چې برب ته ونه جوړو برب بیا مهلک ته کړه فرض او سلام معتدله هوا چې کړه نه ډېر یخني او نه ډېر ګرمي حضرت ابراهيم عليه السلام نو ابراهيم عليه السلام دوه لیدل مستغرب یو لیدل چې دا پکې په اور کې بچ اور منځ کې الله بچ نو خو بیا هم ایمان نه ایمان نه وایي او زه ابراهيم عليه السلام د قتل منسوبې جوړي قسمه قسم لارې ملګری د دې د قتل منسوبې جوړي ونه تل چې ملګری پیدا شي نو له بکارو نو ابراهيم عليه السلام ډېر تنگ شه الله ولا حکم وک چې د خپل خار نه هجرت وک د کوم خار کې پیدا شو دا یې خانم بابل دا د کلی نوم اورو کورو د کلی نوم کورو او د خانم بابل دا ډېر متمدن او ښه آباد ښار ډېر آباد ښار دی یو مشهور هغه پایتخت ګلدانو یو پایتخت لرل ډېر مشهور اوس په کندلات کو ده شوی اوس ورځي خلک دا سیاحان هغه نادر نادر چیزونه نو باز عجیب ګرځي دې خان روان یو ځای ده یو بیبی د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او یو چې کوم د وراره د حضرت لوط علیه السلام ترتلا په حکم وکړ چې لار ته ځي اني مهاجر اله زه د خپل رب طرف ته هجرت کوم مهاجر اله رب روان شو ابراهيم عليه السلام روان حکومت شوه چې شام او فلسطین ته بچي دا بابل شپته یا اویا کیلومتر د بغداد نه بغداد عراق دې سره لکه نږدې دلته دی ابراهيم عليه السلام په لار روان یو ځای په ورته د شرق ته اردن ورلوي هلته یو دریاب د بحر المیت دا غیر څنګه یو ډېر هغه جاګیر او ډېر مالدار یو قوم آباد په دې وخت کې الله حکم راغی چې نوح عليه السلام پیغمبر شه ته دې قوم ته ورسه د حضرت ابراهيم عليه السلام نه او را رحم دي شو په یو ځای په یو ځای روان دي شام چونکی پلار کې مصر راځي د مصر یو ظالم حکمران هغه چې څه بده خزه اونې ده که سړی ور سره و چې د هغه بکور و د وسه نه ورته او کوم ورته چې زما بیبي ده هغه ظالم بده بدکاری بیا ور سره کوله حضرت ابراهيم عليه السلام چې دا حضرت ساره یې ولیدل دي د دې بیبي او د ظالم بچا ولیدل صدر او حکمران حکیم دغه نه احساس حضرت ابراهيم عليه السلام ته وتوي چې کتانه تفوس وکړي چې دا څه ته ورور وي پرې کې دروغ نو هر مسلمان د بل مسلمان دیني رور ده هر مسلمان د یو مسلمان خدي دیني رور ده هغه دیني خور ده او دا دا څه وانه وایي چې بس دا معروف دي هغه ونیو نو ورته د دې څه ده دا مې رور دي خو بیا هم پرې د پیغمبر بی بی کافر کېدل شي خو لیکن فاحشه نشي کېدل پیغمبر نسب دا چې د دې پاک نو هغه چې کوم ده بیا یې راته بیا شل بیا یې دعا وکړه خدای دې بیا نه چې تر اخر کې وس پوښ شي را بل مسله به حضرت ساره ته یو من ده لونډي لونډي خو نه پاتې ظاهري لونډي او حضرت حجره رضی الله تعالی عنها ولا ورکړي چې او تاسو ته ظالم او بیا حضرت صالح دغه حجره حضرت ابراهيم عليه السلام ته یې پکړې دی کول ابراهيم عليه السلام نکاح کړاله او د هغه یو بچی پیدا حضرت اسماعیل عليه السلام بیا دوم امتحان ان شاء الله سبا ذکر کوو